الذكر الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد رسول وخاتم النبيين وعلى آله و أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الغزو الفکری تعارف شوه او بیا دا غې نه بعد دا غې پنځه مراحلو کې اوله مرحله صلیبی جنگونو چې عالم اسلام باندې صلیبیان منه عیسایان حمله ورش دو سوا کال دا جنگ چلی دلیو صلیبی جنگ او اولنی جنگونو کې بیت المقدس ای قبضه کړو بیا صلاح الدین ایوبی د بیت المقدس دوباره دا غینا آزاد کا او دا جنگونه چلیدل تر دې چې آخر دی د بار بار شکست نه پس په دې مجبور شو چې نظریاتی جنگ کول غواړي دا غي دویمه مرحله استشراق اورینټالیزم استشراق دا داغي د دې جنگ د بارا تیاری و استشراق شورو کو مستشرقین پیدا کړ استشراق ستوي مشرقي تهذیب او تمدن او تعلیم خپلول د استشراق مشرقي مشرق دا زمون علاقې دا استش مشرق استشراق د شرق نوته ده شرق اهل یورپ مغرب د شرق دو معنی علیا کم طرف نه چنور راخیږي د تمونګه مشرق وایو شرق وایو یعنی ایشیایی ممالک ځکه دا مون خلق مشرقي وو ځکه دا د یورپ مشرق طرف ته پروت دي دا ملکونه نو مشرقي ایشیایی تهذیب تمدن خپلولو هغه تعلیم حاصلول دویمه معنا بهیر روم نه بس اغاړه چې سونه ملکونه یې دا ټول وای کې ایشیا او افریقا ټول راځي خو یو مطلب لري تقریبا چې بس مشرقي ملک ملکونو مشرقي خلک مونږ مشرقي خلک او د مشرقي طرفونو ته کوم آباد خلک دی نو هغه اکثر مسلمانان دي دای په نسبت مشرق دی دا نو استشراق ستوي د دې مشرقي خلکو تهذیب او تمدن خپل کی لباس شکل صورت دا جوړي او د دې تعلیم حاصلې خاص کر د اسلام تعلیم علم دیتا استشراق وی لندو الفاظو کې مستشرقین در اصل هغه عیسایان او یهودیان دي چې هغوی اسلام زده کی مطالعه کی علم حاصل کی او بیا په اسلام باندې تنقید او رد کوي د مستشرقین او د چې بیا دا کم کار کوي د کار ته استشراق وي یعنی د اسلام خلاف عالمی سطح باندې دا غټ مناظرین او تنقید کون کې خلق دي په اسلام ساده الفاظو کې بس ہے کافر مليان دي وشه کافران مليان پښتانه متل کوي کنه عوام يروي کافر مولا راغلی او ظالمې مسلې کولې دا کافر مولیان دي او زمو پیژندل دا مستشرقین وی یهود نصارا خو علم حاصل کړي او بیا په اسلام تنقید کوي رد کوي یعنی د اهل یورپ مشرقی اسلامی دنیا تهذیب مذهب ادب لغت تاریخ ثقافت عادات اطوار دغه تعلیم حاصلول د استشراق او دغه خلکو او دغه سړو ته مستشرقین وایي دا د اسلام عالمی سطح باندې غټ دشمنان په اسلام تنقید کوونکي گویا کې غټ مناظرین دي ښه دا مناظرین دي د اسلام خلاف غټ دا مستشرقین او مخکې تاسو تما یو واقع ویلې و چې باقاعده التا د دې د پاره اداري جوړ کړی دی او داسې خلک ورکه علم حاصلې او چه عربی زده کوي ادب زده کوي تفسیر حدیث وي فقه وي صرف نحوی زده کوي څنګه چې زموږ دا درس نظامی ده د زده کی او بیا دا غینه بعد په اسلام تنقید کوي کتابونه لیکلي دي غټ غټ جلدونه جلدونه کتابونه په خلاف د اسلام بلکې بعضی نیم پکې خ کتابم لیکل دي د حدیثو یو فرست موسوعه ده رسوه تذکره راشي مصنفم برمون سرم پرتا بلکې هر لایبرری او کتابخانه کې پرتا دی دا مستشرق لیکل دی مستشرق کافر مولا دی او حدیث باندې چې څوک کار کوي نو تقریبا شوروه د دغه کتاب نه تحقیق کوي تخریج کوي دغه کافر مولا کتاب ګوري یعنی د مستشرق خنور عام د دوی کار د استشراق یعنی اسلام باندې تنقید نو په تاریخ کې کتابونه لیکلي دي په تفسیر کې لیکلي دي په سیرت کار کړی دی فقه باندې کار کړی دی په هر میدان کې لیکل کړی دی او لیکلی ټول تقریبا انګلیش او عربی کې دا بیا رسو راځي چې سسی لیکلی د استشراقی ها دا خلکو ته مستشرقین وای کم چې د استشراق کار کوي دا مستشرقین دي نور وضاحت مونږ دلته لیکل دی و مغربي دانشور مغربي دانشوران غیر مغربی اقوام بالخصوص مسلمانوں کی عداد و اطوار مذہبی و گروہی اختلافات مذہبی و گروہی اختلافات اختلافی مسئلے رفع الدین عدم رفع الدین سما موتا حیات النبی دا خبریں ان کی تہذیب و ثقافت ان کے ملکوں میں بولی جانے والی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں دا ټول مطالعه جبه اور اس کی شکل و صورت بگاڑ کر اس کی عظمتوں کو داغدار کیا جائے بس بدنامول مقصد تاریخ باندې دونه جلدونه کتابونه لیکلي سړی حیران شي خو تاریخ کې خپل زهر نه نيستي غلط شکل پیش کړي سیرت باندې کتابونه لیکلي خود سیرت کې نبی علیه السلام غلط تصویر او شکل پیش کړي اعتراضات دا اوس چې کم کوي کنه تاسو ګوره دا سیکولر لیبرل خلک کوي ملحدین کوي یا دا منکرین حدیث کوي خبرې کوي دا ټول د دوی استاذی ده هر څه ته دوی مهیا کړی نو عائشه رضی الله عنها په عمر باندې اعتراض د نبی علی السلام سره په نه کال کې په نکاح وعده اعتراض دا ټولي کیسه دا واغه غزواتو کې بعضی واقعات دا تنقیدونه دوی کړی کتابونه په لیکلي د دوی اهداف سړي د مستشرقین عقائد اسلام اور شریعت محمدیه میں تحریف اور اس کا خاتمه ده کار خپل دین خې محرف ک کنه نو سه اسلام محرف کئ او دا کوشش کوي چې بس اسلام ختم شي ځکه میدانی جنگ خو نشو کولای نو دا نظریاتی جنگ شروع او باقاعده د دې د پاره مې غټه غټه اداري جوړی کړې دي لګیا دي ډېر لوی پیسې په دې لګي اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا خصوصا اهل مغرب کے سامنے نہ آنے دینا تاکہ وہ اسلام قبول نہ کریں بل دا دا چې د اسلام هغه صحیح تصور هغه دنیا ته مخه ترانیش غلط تصویر مخه ترایش مقصدی سی مقصد د دې د غخپل مغرب دی یو خې دنیا ته بدنام کی اسلام او بل اهل مغرب چې کم عیسایت دنیا دا نو هغه خلق د اسلام نه واړی ځکه هغه طرف ته پاغوي کې لکه دا تحریک شروع ده هغه اسلام نه متاثر کیږي لګیا اسلام ته رانږدې کیږي ایمان وروړي نو دوی د اسلام تصویر ورته غلط پیش کی چې اسلام نه متنفر شي اسلام رو نړي ځکه ای سره یاره ده چې نه دا سرورو داخله کې اسلام طرف ته زی دعوت قبلې نو هغه د پاره د اسلام شکل تصویر بدخی احکام اسلام کې باره مې ثابت کرنې کی کوشش کرنا کې دراصل یهودیت عیسائیت کې مصادر ماخذ سے ماخوذ ہے گویا کې مصادر یهودیت و نصرانیت میں تحریب کر کے نیا دین بنایا گیا ہے بل خلکو کې دا شکوک شباته چی چې دا اسلام خپل سم مستقل دین نه دی دا خو زموږ د عیسایانو یهودیانو نه اخذ شوی دین دی د زموږ خبره غشتي او یو نوې دیني جوړ کړي افترا کوي پیغمبر باندې لکه څنګه قران یې هم یقولون افترا مسلمانوں کے درمیان فرقہ بازی اور فتنوں کو ہوا دینا دام کوي فتنه مسلمانانو کې روچتی شي زیاتی شي مخکې شي او ما غي د پاره خلک تیار کړی نو هغه خلک په مختلفو جامو کې راشي او دغه کار کوي مسلمانانو کې ویلي مخکې به دا وکنه وی به الکه پلان کې کلی کې امام او شل کال او 50 کال او 13 کال امامت کړي او لاړ بیا غیب شو خلکو ته وی چې خپل منځونه دوباره راوګرځوي زه خصومه عیسایوم يهودیم دا دغه مستشرقین براتلل خو اوس هغه ته ضرورت نشته او سنور لارې ډېری اوس بس خپل له کار پیدا کړی دی او یل تناستی او بس دوی ولا کار کوي بل کار سره قران او سنت کی فصیح و بلی غربی زبان کی اهمیت کم کرنے مسلمانوں کے سے دور کرنے کی غرض سے غیر فصیح عربی اور دوسری زبانوں کی ترجیح و اشاعت دا کار دی فصیح عربی ختمي یو خدای عربی نه خلق لري اهمیت کم کی مړ دې ته څه ضرورت او د دې په مقابله کې نور زبانو له ترجیح ورکولو ترویج وګور انګلیش له سونه ورکړي ټول عالم په سطح عالمی زبان ته جوړ کړي او کدا چا خوخی کنی نه عزت کوي به مجبورن دنیا له به عزت کوي اوس دین له به عزت کوي چې عزت دینی په دې په تنقید څنګه کوي دیو جن سیندی صاحب ولګ تحریراتو کې لیکلي دي چې زول مو ته وایم انګلیش خامخ عزت کوي دینه بغیر مغرب سره مقابله نکیږي چې ایجب دیني عزت کوي د دې اصطلاحات د دې جبا د دې خبرې دا وسنګه پوي دیو جنا شان ورشا کشمیری بیا یو ارمان کړو او ارمان ما انګلیش زده وې چې ما د دې مستشرقینو اصل انګلیش کې کتابونه کتلې وې او ما د دې جوابونه کړې وې چې انګلیش نه پوي دای په کتاب بس پوي شي هغه دا ارمان کړي و خیر کې نو بهر حال ما یې غلې دونه ترویج ورک چې کسړې غواړي کنه غواړي زده کوي به او عربي دغه اهمیت کمول او کچرته عربي شتم نو کوم عربي دا غیر فصیحه هغه عام کړ خپل عرب لګیا دي نن سبا فصیح عربي نه وای پویږي پینا عرب په مخ کې فصیح عربي وای عام عوام علما په پویږي په خوشحالي خو عام عوام فصیح عربي نه پیژ ټول عربي بدلک ته چې وې حیران وشه چې دا سوي دا پکې کوم الفاظ وای نو غیر فصیح مختلف هغه الفاظ چې عربی کې نو هغه پکې نه نس حروف هغه حروف چې عربی کې نو نه نس انا نه وته لکه غاف استعمالی جیش ته گیش وای گیش گیش په حال او دا سينو ډېر غیر فصیحه د عربي د قواعد و غیره خلاف الفاظ داسې انداز کې وای چې لکه ته به حیران چې خدای پاک او ځا پکې سالفاظ لکه فین فین فین لفظ ځخکاری انګلیش نه ده فین فین فلان فین فلان ما ولا ولزل د الفاظ ور ما جوړه د دې جوړه انګلیش الفاظ پکې نه نشي فین فلان فین نو فی این نه فین فین خو بهر حال هغه غیر فصیح غیر فصیح عربي نو ټول عرب ممالکو کې تمامو کې غیر فصیح عربي او دا مصر والا خو سبل سلوبه کې خو سبل شان عربي وي نو بهر حال خبره دا کوله چې غیر فصیح عربي ختمه کی فصیح ختمه کی غیر فصیح راي ولی مقصد دا دی چې د قران حدیث غزبان ختم شي دارنګ بل مقصد اپنے نظریات باطل اور خالیات فاسدہ کی ترویج و اشاعت کے لیے احادیث ضعیفہ کو بنیاد بنانا انہیں قابل اعتماد بنا کر پیش کرنا دیو جن تاسو یو ګوره کتابونو کې به اوسم د اهل باطل نه دي دا منکرین حدیث شو دا اهل شرک شو دا رنگ دا آزاد خیال سیکولر لیبرل خلق شو دا ټول به د قصې تاریخي غلط واقعیت کمزور روایت نه به استدلال کوي مغرب کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلاب ملانا اور یہ باور کرانا کہ مغربی انسانی حقوق کا واحد پاسدار اور مسلمانوں کا خیر بلکہ جگری دوست ہے دا مغرب تعریف دا لګیای او دا د دوی غیاران هم کوي چې کوم د دوی نه متاثري بلګي د مغرب تعریفونه بګه او مغرب خدا سي یورپ داسي دونه ترقی وکړو داسې خلک دی او داسي دا خلکو ته ذهن کېچ او مقصد به کېدار چې د یورپ سره د خلکو نفرت کم شي او دارنګ دا داوا کوي چې بس د انساني حقوق واحد پاسدار خو بس مغرب دی انسان له حقوق ورکوي انساني حقوق او دا خبره کوي چې غوري د مغرب دا د مسلمانانو خیر خوا دی بلکې ډیر قریبي دوست دی د دې لپاره څه کوي ها دې شي له څه کار شروع کړي دا مذهبي هماهنګي دا د کار لپاره د دې لپاره پیدا کړي دا د تاسو په تعلیم کې سیاست معاشیت عسکریت کې مونږ ته محتاج یې زمونږ نه بغیر اس نشه کوله دی ول ذهن دل دماغ جوړ کړي نو دا سونه چې مغرب نه متاثر خلک دی کنه هغه خلک اومدغه کوي تاسو دې خبره اوره کنه اینا څنګه امریکای نه بغیر جون تیرو څنګه مغرب نه بغیر ساينس ټیکنالوژي سر بسکو پلان کی سر بسکو دې سر بسکو دی ولاغه دماغ جوړ کړي سبکو ته تکړه شه خپل وکا ترقی وکا داینه متاثر دارنګ او داسې خبره بیا کوي دا یو برنارد شاه د دیو سړی تیر شوی دی بادشاہ د یورپ مغرب ناغوی اسلام بهترین مذهب ہے اور مسلمان بدترین قوم ہے وګوره خیالم نه څنګه دوکه وکړه دجل اسلام خده او تاسو بدخلی کی دا هوا دا چلونه نو دا چا محمود حسن گنگوهی ته وې چې دا وای ناوې زهر کی گولی شهد میں ملا کر دی ہے دا وګوره د زهرو ګولۍ وی شاتو کې درکړه اسلامي تعریف کو د مسلمانې بدوي اچلونک مسلمانوں میں قومی لسانی اور علاقائی تعصب کو ہوا دینا دا کئی مسلمانانو منس کې دا شی تعصب قبایلی لسانی دا خبرې راولي چې اختلافات مسلمانانو کې نو بس خپل کې تا اختلافات باندې اخته بس هغه طرف بتیری دارنګ لسم اسلام کو نظام حکومت سے علیحدہ کرنا اور اس کو ایک پریویٹ معاملہ بنا دینا یعنی سیکولرزم کو دنیا پر مسلط کرنا چې اسلام دین جدا شه دی او مذهب جدا شه او سیاست جدا شه اس لیے انہوں نے المانیہ کے نام سے خاص اصطلاح وضع کی ہے المانیہ تاکہ مسلمان دھوکے میں رہے اور سمجھے کہ اہل مغرب دنیا کو علم کی دولت سے ملامات کر رہے ہیں دا المانیہ دیدی سیکولرزم تو دارنگ مسلمان ممالک پر غلبہ و تسلط حاصل کرنا اس مقصد کے لیے وہ مسلم ممالک کی مختلف زبانیں مختلف ادیان عادات و اطوار کا گہرا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ان ممالک کی سیاست پر سر اثر انداز ہونے انہیں مغلوب کرنے پھر ان پر حکومت چلانے کی منصوبہ بندی کر سکے اور ادائی دا مغلوب کو لپارا سکے د دې ملکونو کې ګرځي زبانونه یې زده کوي فرقې ډلې وته یاد اطوار دا وته یاد دي د خلکو ست تور طریقې دا دې د پاره معلومه ای چیرې د کم قوم کم کم خاصیت او خصوصیت ته مزاج ده نو داغه مطابق ولا منسوب بندي کوي جبی زده کوي دا نه جبی ول ورزي دي مستشقینو لسمه زده کړي دا زبانونه یاد کړي په دې ملکونو کې ګرځي دلی په دې ټول ملکونو کې راشي دلته ګرځي جبی زده کی تاسو ګوره کله کله یې کنه یرا دې پلان کې اوس خو د اپریشن او اپریشن نه پس لکم غشیو مخکې به ډیر زیات بر طرفونو ته دی سوات او ملکن و غیره او داسې د افغانستان کې یو مل بل ملک خلکو یې ګوره انګريز راغله د پښتو یې زده کړې ده اب خلکو یې جوړې داسې چکر مکر لره چکر لنه راځي د آرامیان چکر زیدا ده ک دوی د یورپ ځای چکر ده دا دغه شی لري ګرځي معلومات کوي هر څه کوي جبي زکي او داغه مطابق بیا منسوب بندي کوي خلکو اتوار مزاجونه معلومه د دې قوم سهالات دي دا سه غوري غي ته مونږ ته نه دي معلوم څنګه چي ته معلوم اے پښتنو به ته هر څه معلومې مونږ ته به نی معلوم د کلو وته معلوم پلان کې کلی دا سری هغه کلی دا سری هغه وطن کې دا کار دی مزاج دا سری دا حالات دي دغه ځای کې زموږ یو پروفیسور دی غالبا اسلامي کالج یونیورسيټي کې د نن سبا او فارغ عالم هم دی دارالعلوم کراچۍ نه فارغ دی هغه مخکې ورځو کې دلته راغلی نو دلته سیو زمونږه س سیمینار غونته او هغه لراغلی بیا ناستو کمره کې مونږ سره خبرې اترې کړې روټه باندې ناغه ما ته وی چې مفتی صاحب زده ته د دې عجیب خبره وکم اتلې بار لندن او د ملکونو کې پاتې شوی اس ریسرچ او تحقیق لال ته تلو دغه د غټ لیول بعضی ریسرچ تحقیق لبیا دی ال تلاړ شي نو خو فاضل عالم او قابل سره او ډاکټر هم دی پی ایچ ډی نه ما ته وی چې زه د خپل ریسرچ تحقیق د پاره غالبا لندن یادو التم یو لایبرری ته ورلم چې ورننه وتم نو انګريز پکې ناستو مشر بوډا د یو کتاب والي سر مې هغه سره خبره کوله چې دا پلان کې کتاب مې پکار لایبرری ته سړی راشي کنه تحقیق کوي ریسرچ کوي لیکل کوي وی چې هغه ورلم نو هغه سر مې انګلیش کې خبرې شروع کړې ما سره انګلیش وی ما انګريز ده په دې کې چې خبرې کولې کولې نو یکدم ما سره عربي کې شروع شو ما ما سره عربي شروع کړه ما ته د کم ځای ما ته زه د پاکستانم بیا ما ته وای چې پاکستاني اردوی شروع کړ اردو کې خبرې شروع شي بیا ته چې پاکستان کې کوم ماته چې د بنو يم بنو وې زمون بالکل زمون غونته بنو سی جبه را سره پښتو شروع سو تاریان شو عربي درځي انګلیش درځي اردو درځي پښتو کې بیا کومه پښتو بنو سه پښتو ارا سره وې وی ما وته وی چې عجیب نه ده بیا مې پښتو کې خبرې کولې ته لکه دا ما ته وی ز بنو کې پاتې شوم پلان کې ځای کې دونه کال بنو کې دونه کال پلان کې ځای کې په پنجاب کې ځای نه دا ټول او چې بیا دی مستشرق دا داسې کوي د هر ځای جبه د هر ځای تور اتوار طریقې تهذیبونه ارسه از د کوي او الته بیا نه سی بیا ریسرچ کوي نو الته دی بیا تحقیق کوي د ارسه تیاری او د نور لور کې هم د دی وی کوي کار حکمرانانو لور کوي د اسلام خلاف چې کم کار کوي منسوبه بندي دا همغه اوسې بس په پټو سرګو ور ټوپ کو کنه ای دا خلک لګیا دي ارسه وته تیاری نو دا کار د دوی چې بیا په دغه ملکونو مزاج سره د دې خلکو دوی چې کله په یو ځای راځي کنه دا سن راځي دوی هر سمخ کې تیار کړي د خلکو مزاج سره دی په کوم شی باندې چې د نو راپورته کیږي په کوم شی غلی کیږي په کوم شی باندې د دوی جذبات غستل کیږي وغیرہ وغیرہ دی نه دین په کومه لار اغستې شو دی کوم شي ته زیات دا کلی وطن والا کوم شي زیات خوخی دا سه ټول ارسه معلومه دا د مستشرقینو کار نو بہرحال نیز مستشرقین مسلم مالک میں آنے والے تغیرات حالات کے بارے میں پل پل کی خبریں رکھتے ہیں تو وردار شیخ خبر تاکہ اگر ہے اسلام کی کوئی مؤثر تحریک اٹھ رہی ہو تو اس کے خلاف مؤثر منصوبہ بندی کر سکے اور اس کا راستہ روک سکے لګ څه د بهر سن ځان خبرې تاسو چل لیدا وتا دی وجه نه چې چرته داسې ته اسلامی تحریک راپور د نشي چې هغه سن نظام بدل کی سه انقلاب راوري هغه تلار کې رکاوټ او دی وتار سزان تیار کړي بس مختصر دا چې د کار دی بس اسلامی عقاید او شریعت کو مټا کر خاتمه کرنا یو غټ مقصد دا دی مغرب دنیا کو اسلام سے متنفر اور دور رکھنا بل الته چې کم مغرب کې خلق دی ادا د اسلام نه متنفر کی اسلام نه زړه موړ کی چې دا خو دیشګر دین اسلام حقوق بکی نشته دا نشته چې خلک ته متاثر نشي او دا دوی په خپل منی دی کې دی یو شاهزاده چارلس مخکې شاهزاده او صدر شو وزیر اعظم دغه شو لکه بادشاہ شو برتانیه کې برتانیه کې شاهي نظام سم روان دی وګوره زموږ هغه ختم که خلافت ختم که دا بیکاره شی دی خلافت نه څه غواړی هسې برای نام خلیفه ناست دی خلافت ختم کو د دې بچي اوس هم روانه ده شهنشاهیت برای نام دی خو روان برتانیا کې اوس هم صدر وزیر اعظم ارسکای خو یعنی جمهوری نظام دی پکې خو شاته غشای نظام سلسله هم روانه کړي تقدس د پاره یعنی زمو په اصطلاح کې برکت د پاره غ شهنشاهي نظام وسمش مخ کې هغه ملکوا الیزابت ډیره بوډه و مړه شو نازوی ده نو سې زوی ده زم بوډا ده شاده دا چار لس ورته وای خو دا چارلس چې دی دا د ټول یورپ او مغرب په لوی دانشورانو کې هم دی صاحب مطالعه او علم سړی دی نو دغه چارلس یو سیمینار ته خطاب کړی دی بی بی سی لندن په دې انټرنیټ باندې او په دې باندې د داغه تقریرونه موجود دي نو دا د ټول یورپ مغرب لوی لوی دانشوران راغون کړو او هغه کې د دونه معروف دی چې خلک د خبره خبره لیکي ځان سره دونه غټ دماغ دی لکه دا وی پنيز پوه سړی دی سیاست مدار او پوه ایوه ته صاحب علم او صاحب تعلیم غټ سړی وای ناغه دغه تمام د یورپ مغرب دانشورانو ته اوسو خبرې کړي ای ته وی حالات دادی چې زمون کوم نظام دی د مغرب نظام جمهوری نظام کپټالیزم او مغربي کلچر او دا شینا د دین ورو ورو خلک متنفر کیږي لګیا دي زمونږ دا نظام سیستم رو رو فیل کېدو والا دی او خيارتوب دا دی چې کله یو نظام سیستم فیل کیږي نو داغه متبادل بل حل کتل غواړي مونږ له پکاري چې بر وخت زمونږ دا سیستم رو رو فیل کیږي دا ختمېدو طرف ته روان دی د دې متبادل بل نظام جوړ کو او دا نظام خلکو ته پیش کو ورنه د دنیا اقتدار حکومت زمو د لاس نه زی دنیا باندې خو زدي حکومت ته ټول دنیا باندې نو د دې متبادل غور فکر سوچ پکار دی متبادل نظام بسی چې دا بیا مونږ دنیا ته ورکو ورنکه مونږ ورنکه نو الریډي مسلمان شتا ای به سیستم نظام مخه ته کیو بیا به دا وی ټوله دنیا باندې چلی خو خیر مسلمانانو کې سوګ نشتا ها دین نه یری سوګ شتا چې هغه نظام پیش کیو وری کی دنیا لا اور کون کې خلق نشتا هغه چرته خور دلاندې خو بهر حال دې شاده چارلس دا خبره کړ نو بیا وای چې زه تاسو له یو مشوره او تجویز درکوم دانشورو ته وای معمولی خلک نه د ټول مغرب دانشوران ناشتي پوهان دیو ته وای مشوره دا درکوم چې متبادل خو پکار دی کنه د دې متبادل دغه متبادل لپاره چې مونږ کله سوچ غور فکر کوو مطالعه کوو نو زما یو مشوره او رائے دا ده چې اسلام هم مطالعه کې اسلام مطالعه کې کې دي شي چې دغه حل اسلام سره او هغه نظام مونږ راوالو پیش کو دنیا او دم داسې چې اسلام سره حل لیکن د دې د معاشي نظام مقابله کې اسلام سره خپل نظام دی سیاسی مقابله کې د اسلام خپل نظام دی د معاشرت خپل یو نظام دی اشته دی خو خبرو کې وردا وای چې دا خو مشوره ده خو یو تجویز لدا در کوم چې کله اسلام مطالعه کوي نو خو پوی دی رامی اسلام چې مطالعه کوي نو اسلام د اوریجنل سورسز نه مطالعه کوي پښه اوریجنل ساينس سورسز اصل ماخذونه قران حدیث دین وګوره اصل ماخذ نه وګوره ولی دا لاندې چې شی بیا خبره غړي وړي شي کنه اصل ماخذونه نه شی وګوره مطالعه وکړه او دویم چې کله مطالعه کوي نو د ذهن نه د خبرو واسه کوم چې مخکې نه را روانه ده د اسلام خلاف کومه پراپیګاندا ده او کم زمون ذهنونو کې د اسلام خلاف کم خبره چول شوې ده چې د کې دانشته او دانشته نو دالک ذهن نه لري کې الوی تاسو صحیح مطالعه وکړئ ولی التا سره داسې مغرب مغربي دنیا کې اسلام سے متنفر اور دور رکھنا الته پراپګاندا داسې کړی دی چې د اسلام خو بالکل دا غلط مذهب دی دیشګرد دی دادی هغه دی نو خلک مو ولی چې دی اسلام ته رانږدې نشي اسلام چرته مطالعه نه کوي ولی کې اسلام مطالعه ک وکت نو متاثر بشي مسلمان بشي او داسې حالات دی وسلته التا صد دعوت کار دون نشته تبلیغیان چیزی هغه کافر ته دعوت نه کوي دا تبلیغیان په خپل وای مونږ سره زو مونږ خپل مسلمانانو باندې مهنت کوو چې هغه د دین اسلام نه چې دا نو نه خبر دي او هغه له دعوت نه ور کوي دی خو خيار توب دی د مشرانو ښا تاسو یې چاله کولې کافر له دعوت نه ور کوي یو خيار توب دی دا غریب جټ سړی دی تعلیمي نشته علمي نشته او بیرونی سفر ل روان شوی دی الته کاغله د اسلام دعوت ورکی اوغه په اعتراضونو کې به جواب سور کوي نو دیو جن دیو خيار توب دی دا مو تنقید په مکه چې دا لکه دا ولې دا چې کوي صحیح خبره کوي بس خپل مسلمانانو باندې مهنت کوي چې د دې د ایمان بچو ولې هغه سره دعوت او خبره اسانه خبره خو نه دي کړ نو تبلیغیان هم په خپل مسلمانانو لګیا دي البته التا سنا سه اسلامیک سنټری دي چرته یو عالم یو ځای جوړ کړي دی التا داغه خپل کمیټیانی دي نه کی چرته اسلامیک سنټر ده پوی سړی پکې ناشتي که څوک اسلام وروړي هغه ته د اسلام احکامات یو شی بل شی داخی یا خپل مسلمانان راضی ای س دین وغیرہ یې زده کوي نو ال تسناسه کچی ویبا عام طور مغرب کې دعوتی سیستم او نظام نشي یا پکې داسې غټ غټ سکالران او غټ غټ دانشوران مسلمانان او سم بازی نمشتا لکه ډاکټر حمید الله صاحب ډېر لوی سړیو دا د ډاکټر محمود احمد غازی استاد او دا د د دې هندستان او د دې ملک سړیو ډېر قابل فاضل عالم سړیو ډېر لوی یورپ مغرب کې ډېر لوی خدمات دي کتابونه یې دي ډېر ښه. تاسو که چېرته څوک تللي اسلام اباد ته، اسلام اباد کوم اسلامیک یونیورسټي ده، مخکې اوس خو بار وتې ده، خو د شاه فیصل مسجد د لاندې چې کومه ده، دغلته دعوه اکیډمي او اداره تحقیقات او دا ډېرې ښه ادارې دي، مضبوطې د علم زموږ د دې یونیورسټۍ د اسلامیک د لاندې ډېر لوی علمي کار پکې خلکو کړی دی اوس خو پکې سغامدیت نه نوته د غامدیانو اثر دی په اوس په دې اداره تحقیقات وغیرہ خو دا چې کله د کې کم صحیح علما او صحیح خلکو ډېر لوی کار کړی نو سم پکې شته خلک کار کوي خالته لایبرری دا کتابخانه د اسلام آباد د یونیورسيټي د شاه فیصل مسجد دلان دی یونیورسټی هم ده پورا دا و اکیډمی او اداره تحقیقات اوس هم پکې مطلب لیکچرې کلاسونه غستلی کیږي پی ایچ ډیانې پکې کیږي دا د جماعت دلان دی ټول سیستم او نظام شاه فیصل جماعت دلان نو هغه لایبرري چې کومه ده کتبخانه پای کې پوره یو ځان له مستقله لایبرري ده هغه ته ډاکټر حمید الله لایبرري وای دا د ډاکټر حمید الله صاحب د فار فارس دغه کې فرانس پیرس کې پاتې کېده اصل د دین دوستان حیدرآباد دی اول ته پاتې کېده هلته ډېر لوی عمر تیر کړی دی ډېر پوی سړیو په دې قانون او فلسفه کې پی ایچ ډي کړی و دا باره کې غازی صاحب لیکلی دی یو ځای کې چې زما د استاد ډاکټر حمید الله په مجالسو کې با او ستن داسې اف او ستن میاش په اعتبار با لسته کسان مسلمانې دل هغه داسې انداز دی دغه لیکچر مشته سړی ووري حیران شي دغه سړی دلته بیا تل راغله دی د یونیورسيټو کې لیکچر محاضری شي وی دي کتابونه لیکلي نو هغه خپل تمامه لایبرری سونه د دوا کنه ټوله دغه اسلامیک یونیورسيټي ته وقف کړي نو چلته سړی لاړ شي نو واقعا مستقل یو غټه لایبرری دغه پنوم ده ډاکټر حمید الله پنوم نه سې دې پورې مې چې دغه سه بازي کسان التای نه غي لګیا دي سناسه ته اسلام خدا سي عمومي طور دعوت نشته دوی چې کوم اسلام درازي متاثر کیږي نو اچرتا اسلام خپل مطالعه کی اسلام مطالعه کی وی ګوري متاثر شي اسلام وروړي نو د مستشرقین دا کار کوي چې اسلام دې ته داسې بدنام خي چې دا مغرب خلک د اسلام درانیز دی نشي نو الته یو شی جوړ کړي دی دا مغربي دنیا کو اسلام سے متنفر اور دور کرنا سو وته وای ها اسلاموفوبیا نن سبا اسلاموفوبیا دا اسلاموفوبیا معنی د اسلام خوف او یره دا غیزړه کې چول چا خلک اسلام درانی زین شنو بدنام کړي بهر حال مستشرقینو تعارفو داغه ما کافر مليان دي ښه او دې ته استشراق وي دا یو عالم دی هغه په دې استشراق داسې کتاب ورکوټه رساله لیکلی و نو مال راکړه ماته وی جدا والا نو استشراق نو بیا ماته خاندل وی دا وی دا کتاب چې مولی کو یو ځای کې اجتماع ونه یو مولی سه وو غټ مولا لوی نومې ده یغله مې ورک دا والا چې خا په اشراق دی لیکل دا اشراق باندې اشراق اشراق نو دا حالات ته چې زمونږ د مولوی صاحب او طالب صاحب دا حل دی چې هغه استشراق ته اشراق وای ولی پیجنې نه کا استشراق نه پیجنې حالانکه استشراق او مستشرقین زمونږ د دین اسلام غټ دشمنان خلق دار دي او عالمی سطح باندې چې زمون کما ټسل او مناظره مقابله شروع دا چا سره ده مستشرقین نو لاندې مناظرین پیژنو کنه خپل پیژنو دا چې کم د وړو وړو مسلې مناظرین دي کنه دا ټول داسې خپ پیژنو چې نمونه املا راځي خپلم پیژنو هغه پردیم پیژنو لیکن کوم چې د کفر او د اسلام هغه جنگ شروع دی هغه کې کوم غټ مناظرین دی هغه د تر اوسه پورې لا مونږه نومم نه دی پیژندل چې مستصریخ شي او استشراق څه شي ان پیج اسونه غټ عالمیه ده د امت مسلمه او خاص کر زموږ د مذهبي خلک اصل دشمن لا مونږ نه دی پیژندل خموزوات الاستشراق چې دا مستشرقین په کوم موضوعاتو کار کوي او لیکل کوي ذات باری تعالی الله متعلق دا الله متعلق شکوک شبات نو ست پیدا شي بیا ملحدین دا ملحدین د غزنه پیدا شي رسالت نبویه محمدیه د نبی علی السلام پر رسالت باندې لیکل نو بیا سیرت او رسالت او پاغي باندې اعتراضات قران باندې لیکل کوي قران واقع به نن سورته آل عمران کې کرای شي وو تاسو پنځپیر کې اوریدلی ها لیدلې دا فندر والا واقعا یلم دا کنه نه اسیم پنځپیر کې قران نه یلې پنځپیر کې ها یې راوې کنه هغه مناظره چې رحمت الله کیروانی سره کړی دا هغه وی کتاب لیکلو په فاتحه باندې اعتراضونه کړو چې د فاتحه د عربیت څه ده غلط ده یعنی دا مستشرقو دونه په عربیت په په قران دغه کار کوي کنه دارنګ مجموعه حدیث حدیث باندې کار تنقیدم په کړه دی او خدمت هم کړه دی بر لایبرری کې ما کتاب د روستو به وګورای ښا اوس روستو خیم نومیم د تخیم فقه اسلامی په فقه باندې لیکل لغت القرآن عربي سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سیرت باندې په جلدونو جلدونو کتابونه اوس په خسره د انګلیش کې لیکلي دي خپل زهره پکې نه نشي زموږ چې کومه تعلیم یافته طبقه ده کنه غټه دا افسران غټ خلک اول خو دوی اسلام سره کار نه لري دا لیډران خو کله چې دوی بیا د اسلام چرته مطالعه کول غواړي نو انګلیش کې ګوري دی له انګلیش نه بل څه نه ورزي انګلیش کې ګوري نو چې انګلیش کې ګوري د چا کتاب راوالي د مستشرق نو ذهن ګډوډ شي اګوري دای سیرت ګوري هغه ګوري لیکل په دا غوي دي زمون په سم معیاري لیکل نشته انګلیش کې اګوري بیا دا عمران خان چې کله وزیر اعظم او د تقریر کړو د تقریر کې یو خبر راغلی او هغه باندې بیا ډیر لوی ملک په تنقید او فیسبوک او په دې هغه یو خبره کړې و کله چې غزوه بدر کې دا احد کې غزوه احد کې کله لوټ مار شورو شو خیال لري لوټ مار غنیمت ته سه دا لوټ مار لفظ در اصل د دې غریب نو د غریب پس پوي دا خود د سیرت کتاب انګلیش کې کته د مستشرق قتل دی ال تا غنیمت لکم لفظ استعمال کړي لوټ مار د داخلي نووت ولی چې دا خلک ګوري انګلیش کې ګوري او چې انګلیش کې ګوري انګلیش کې دای کتابونه دي نو دا سه خبره بداوی د خلونه بیا دانسته غیر دانسته وګزي لکه د موږ سره لټریچر سم انګلیش کې معیاري نشته دا کتابونه ای بدی ټول عنوانات باندې کار کړي لیکل کړي دی سیرت باندې او مستشرق کتاب لیکل سو جلد کې او هغه کې نبی علی السلام باندې اعتراضونه کړي ډیر زیات اعتراض ډیر مخ کې زمانہ کې لیکلو پاکستان جوړېدو نه په خوانه خبره نو بیا دا سرسې احمد خان نه دی د خو چونکی انګريز زبانم پوید نو دتا پتو لګی دا نو د بیا تل د لندن ته د دغه کتاب جواب کړي حالانکه موږ خلاف هم یو طرف ته نظریات صحیح نو ولیکن د د سیرت د جواب د پاره الته لندن ته تلو نو د دې جواب کوم انګلیش کې ځکه بل چاله انګلیش نه ورځي دلته اول مولیانو ته مونږ په انګلیش نه پوي نو د لاړ نو چې د کله لاړل تا نو د سره پیسې د خرچې ختم شوې نو کور ته جواب را لېګل او خزه ته وی خپل زیورات خرڅ کا خو ما پسې پیسې راولېګه د پیغمبر دفاع کوم حالانکه یو طرف ته حدیث نه مانی خو اسې دې پوره چې داسې کتابونه لیکلي دا وی اعتراضونه ځکه هغه وی که د دې کتاب جواب ونه شو دا د دنیا کې خور شو نو د سره د اسلام جړی بنیاد بوزي پیغمبر به بدنام شي نو دا سی سیرت باندې کار کړي تاریخ اسلام باندې لیکل کړي دي ما چې زمونږ دی وګوري نو بیا سوي لوټ ماروي دغه رنګ الفرق الاسلامیه چې اسلام کې کمی کمی فرقې دي په دې ټولو فرقو باندې کار کړي مذهبونو باندې کار کړی چې دا کوم مذهب دی دا کومه فرقه ده دا کومه فرقه ده دارنګ اسلامی تحریکات هم نه دی پرېخه اسلام کې چې سونه مسلمانانو کې کم تحریکات چلیږي نو دا ټول دیوبند تحریک څه شی او بریلیت څه شی دی الیدیس تحریک څه دی فرقیم دی دارنګ یا اخوان المسلمین سوق دی او پلان کی سوق دی په دې پوره په دې تنظیمونو تحریکونو کار کړي دا د دې موضوعات دي اوس د دې مقابله به سړی څنګه کوي اخر د دې استشراق او مستشرقین نو دا سو خبره په هانو مخه تکړی یو خو الغزو الفکری کو اسلامی دنیا میں تعلیمی نصاب کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے اوله خبره ده په دې جنگ د سره خلک پوی نه دی او په جنگ کې ډېر نه غټ کردار سو کدا کوي مستشرقین نو دا الغزو الفکری پړاوول غواړي دا زموږ په نصاب کې چرته نشت نه دینی نصاب کې شته او نه دنیاوی لیکن نشت د دې جنگ نمو خبر نیو ناول فرصت کې خدا د جدا نصاب کې شامل شي نصاب کې شاملول غواړي دا چې دا پړاو کړی شي دا بنیادی او ضروری خبره ده وحدت نصاب جوړېده نه دی کې چونکې زم کمیټه کې اوما ناغي کې ما دا رائے پیش کړ چیرې الغز الفکری بهر حال یو مولوی سي ما ته ښا دا وته پړاوي چې زمون طالبان اسم الوزی او خو الوزی پوه شو پټکی نو ما ته مم تاسو لیوانیان ولې تیار وای لیوانیان ما جوړوي غپ مې وته ما لیوانیان ولې تیار وای امه زه خې پړاو زما خو نه الوزی ته وته یو رخ خې نو دا بل متخای نو بیا بلګ برابر رواني کنه نو چې دا پکې واشو دا خو بلوي مسلې مونږ له پیدا کی ولې دا چوک ورې کنه رسوم را رواني خبره نو ما پړای طریقې دا کنه نو استا خو نه دا چې اوست صرف وته ورځه په ورځه په خو نه پویولم غواړي کنه نو بیا اخر هغه شي ته تیار نشو ځکه چې اوس په کې کم کتاب چو کم نه چو سلګیا به خبرې کولې نو اخر بیا دا الادیان والمذاهب په نوم کتاب باندې تقابل ادیان سناسیو کتاب واچول شو زما په خیال دونه فائدہ مند نه دی سونه چې الغاز الفکری فائدہ منو ضروری دی هغه مقابله کې کار په کار دی چې هغه دنیا خلکو ته یا دلته تعلیم یافته طبقه ته دغه شی ملوي شي تحقیقی کام کې ذریعہ مستشرقین کی دسیسا کاریوں غلط فهمی او جهالت او کو ناقابل تردید دلایل کې ذریعہ واضح کیا جائے بل دا جدوی سره تنقیدونه کړی دي اعتراضونه چې داغه صحیح دلایل سره مضبوط جواب وشي جواب دې ته نه وای چې تور پسټه کوسلو کې خنداو کې یا دا سننه نو معقول جواب وي یو خو مخ په لکه ناسیو کنه د بازي نیم خبره مونږه مغرب وغیرہ رد کو نو مونږ هم کو کله دا غیغه الزامی غونته جواب وکړو دای تهذیب پورې وخاند بربن تهذیب دی بربن ګرځي دام دا دا خو ته مونږ خلق خپل هغه کو خو لیکن دا خو جواب نه دی کنه معیاری جواب د هغوی د خبرو داسې ډکوسله او ګپ نه یا چې دلته مونږ کینو مو مونږ جواب وکړو نه چې جواب داسې جواب وي چې د هغوی تسلی بخش جواب وي داسې کار بهرحال د دې استشراق اسالیب کم دي سونه اسلوبونو سره دوی کار کوي اسلوب الاستکشاف په دینوم کار کوي ته لکه دا ولی لیکي دا زه تحقیق کوم نو چا د تحقیق په نوم شروع کړي دا نوم یې ولا تحقیق ور کړی دا نور مقصد د اسلام سره تنقید دی نو ځان ته محقق وي نه زه ډېر منصفم زه تحقیق کوم نو تح محقق سړی به حقایق وي دویم د اسلوب الاختلاط دویمه طریقه دا ملاوت والا تحقیق په نوم باندې لګیا دي په اسلام باندې تنقید هم کوي او درم الاسلوب العدوان الواضح سو خو بالکل ډایرک بس د اسلام خلاف لیکل کوي یعنی یو انداز دا دی چې صرف تنقید کوي په اسلام شورو چی کوي د اسلام بدی وای څه دادی چې هغه د تحقیق په نوم لګیا دي نه زه محقق یم دا سه خه طریقې سره به خبره شروع کی تحقیق کوم دام دا او دام دا او دام دا داسې انداز او درېمه طریقې دا ده مختلطه ده هم د تحقیق اندازي هم پکې ورو ولا لکه راتو کی په اسلام باندې ردو کی دې طریقې درې طریقې په دوی کې چلی د دې استشراق تاریخي ادوار کم دي دا بس دا یکم هجری نه 700 پورې دا د یو دور دی نبی علیہ السلام او خلفای راشدین او بنو امیه دا نبی علیہ السلام دور کې هم ویلو چه څه نا څه ابتدا شوی وه د دې جنګ نو استشراق هم داسې ووایه هغه عیسایان راغلي وو د استشراق وکنه نن به سوره ال عمران کې راشي او وفد راغله نو د نجران او نبی علی السلام سره باس مباحثه پادریانو کړي وا ابن الله باندې نو دا شو کنه خو بیا وروسته دورونو کې د يهودو مليانو عیسایانو پادریانو رورو په اسلام باندې اعتراضات شروع کړ دا په دې بنو امیه دور کې دغه ادوارو کې شي دویم دور چې دینو هغه 1300 نه تر 1800 عیسوی پورې ده دا لویس نه هم چې کوم کنه کم چې آغاز کو دا مغربي د نظریاتي جنگ د دویم دور ده او دریم دور بجلی لاړه کسه ها دریم دورې دا دا 1924 پورې ده 1924 کې کله چې خلافت ختم شي دی بیا په زرګونو کتابونه ولیکل په مختلفو زبانونو کې ولیکل اهم موضوعات باندې خبرې وکړې او د اسلام څومره کتابونه چې دي تحقیقي راغون کړل د ملک دا کارو کو په دې دور کې 1924 پور دا څوکړه چې سونه کتابونه دا تقریبا سو مخکې موږ اخیری دور تقریبا 1800 پوروي نو دا 1800 نه دی 1900 پورې دوی یو کار وکړو او سم حدا پورې لګیای چې چرته د مسلمانانو هغه کتابونه چې هغه کلمی نسخه وي هغه په قیمت ډیر قیمت باندې واغست تمامه برتانیې ته ورس زمون خلک پس خوشاله ها کلمی نسخه دا ډیره قیمتی خرسی نو په ډیر غټ قیمت د ټول عالم اسلام نه هغه کلمی نسخه قیمتی لم ټول یوړو التیخی ال د بی ریسرچ او تحقیق مونږ په پیسو خرج کړ دیو جن اقبال هغه خرمان کړو وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی वो इलम के موتی کتاب اپنے آبا کی وی د ملغلرو غونتی قیمتی د پلار نیکو د مشرانو هغه کتابونه می جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا وی کله چې مې غل ته یورپ کې ولیدل دای په کتابخانو کې نو دا زړه مې داسې پرې پرې شو چې ګوره زمونږ د مشرانو کتابونه نو ساينس باندې دا رنګ چې د جغرافیه باندې فلکیات باندې پدې چې سونه زمونږ دلته محققینو کار کړي و غزړې نسخې وې کنه قلمي ټولو چت کړي خپل ځان د پاره غون کړل او یا علمی شي نه صرف علمی ام نسخې وچته کړي نه مستشرقینو لور کې په تحقیق رسر شروع کو او بل طرف ته هغه د ساينس سره تعلق لرونکي کتابونه هغه ځانان لور کړ ترجمه کړوي کوي مخکې کار ای په مخکې ساينس مخکې بوته او د خمتشریقین د اسلام خلاف شروع شي نو د ادوار دي سلورم دوره 1925 نتر 1972 پورې دا چلیدلې پنځم دور بیا 2000 پورې چلی دی 2000 2000 کې دوی د دې استشراق اصطلاح پرې خو ایله نو مسله ورک علمگیریت د استشراق اصطلاح پرې خو غیله نوې نوم علمگیریت ورک د نوې اصطلاح متعارف کړ هو دی وخت کې موجوده دور 911 نه بعد 911 پیژنې کنه دا کم چې ورلد ټرینډ سنټر الوته واغې نه با هغه نه پس دی وخت کې د استشراق تمام باغ دوړ دا دا امریکې د يهودو لابي لاس کې ده مخکې عیسایت اوس چا سر ده يهودو سر پورا مکمل د استشراق باغ دوړ دای پلاس کې ده او عیسایت هم دای ما تحکار کوي اوس او دا مشنریانو نه والا تر فری میسنز پوره دا ټول لګیا دي د امریکې د دغه يهودي لا به د استشراق تعاون کوي اوس د وخت کې چا سره لاس کې د امریکې د يهودو لاس کې او هغه له نوم علمګیریت ورکړی دی او دا نور وسره اوس کار کوي مخکې دوی کار کاو عیسایت اوس دا غي ماته سوق دي مشنریان مشنریز پیجنې براشي روس او پری میسنز پیجنې دا دواړه دا مشنریز چې دي دا د عیسایانو تحریک او تنظیم مشن دعوت ته وایي کنه د دې مستقل دا به د عیسایت په باس کې راشي چاغي باقاعده د خپل دین مذهب مشن خوري لګي څنګه خوري ابال ته وایي او دویم پریمیسنز پریمیسن پیجنې دا د يهودو تنظیم دی د يهودو تنظیم دی پوره غټ د جعلی تنظیم دی او دا غټ غټ لیډران لوی خلک دایي کارکنان دي ایو سره پای کې شرکت کړي ای پوره مکمل د دجالی نظام د پاره کار کوي مکمل او داغي نشانی دا ده چې اغي داسې دا شي کوي دا د نشانی غټه د لیډران کله کله چې خبرې کوي کنه تاسو ګوره نو چرتا داسې وکي کله دا مخکې چو کنه اوباما اوباما چر تقرینو کې لاز داسې کړو دا خی چې لکه زه پری میسنزم دا خفیه تنظیم دی د دوی د يهودو او ډېر خطرناک په دې کې د مسلمانانو لیډران هم د دې سری ارکان دي د مسلمان په نوم کار ویل کوي دې ته پری میسنز وایي دا د يهودو یو خفیه خطرناک تنظیم دی چې غټ خلک داغه ارکان دي او پوره دجالیت باندې کار کوي ځکه دای مونوګرامونه دا څه شه ده دا دا د دجال علامه نه خلا دا دا رنګ دای مونوګرام چې سړی وګوري نو مونوګرام کې دا شیم ده داسې یو پارک پارکار نی هغه دغه چې پی کوي جومټری کې هم پی لګېدلې دی داسې او ورسره یو سترګه ده په یو سترګه څه مطلب دجال دا پریمیسنس په دې مسلمانانو کې ډېر خلک دا غي کارکونانو په دې لیکل کړي دي خلکو خولی دی بازه چې دا پلان کې دا دا دا پریمیسنو ها او هغه کتاب کې مشته نو دې کتابونو کې شته پری میسنز څوک وو څوک نه وو د مسلمانانو سره پکې څوک شامل دي خو بهر حال ما نن سبا استشراق د چا لاس کې دی دغه يهودو او نومي ولدا استشراق په ځای عالمگیریت ورکړی دی او پری میسنز د يهودو تنظیم او مشنری د عیسایانو تنظیم داغه ما تحکار کوي لګیا یو څو مشهور مستشرقین ویلی مور دا یو ده دا پادری دی صحیح سیرت باندې کتاب لیکلی حیات محمد دارن بل کتاب لیکل قرآن تالیفه و تعالیمه حیات محمد کې نبی علیہ السلام باندې ځای په ځای اعتراضونه کړي سیرت کې لیکل بل پکې ده اګناس ګولډ زهر دا يهودي د متعصب د د دې مستشیخینو مجددینو کې ګڼل کیږي چې دا ډېر لیم د دی یو مجدد غونته ده د د اسلام عقاید باندې قران باندې حدیث باندې ډېر کتابونه لیکلي تاریخ باندې لیکلي تاریخ مذاهب تفسیر الاسلامی یعنی د قران تفسیر حواله سره چې تفسیر کې تاریخ کې سو مذاهب دي د تفسیر سو مکاتب دي العقیده و شریعه په نومي کتاب دی دارنګ بل پکې دی تامس دیم متعصب مستشرقینو کې دی د کتاب لیکل دعوت اسلام بل ویسټینلی پول دا دی دا صلاح الدین ایوبی باندې تاریخ باندې کتاب لیکل بل پکې پریس پرنس لیون کایتانی د چې د مشهور کتاب ماحولیات اسلام باندې لس جلد کې لیکل تاریخ اسلام باندې لیکل کړي تاریخ اسلام او علی سره مشهور بل پکې ده هنری لایمنز دا بیروت کې یو عیسایانو کالج دی هغه کې دی او سیرت خلفای راشدین باندې لیکل کړي خلفای بنو امیہ باندې کار کړي دی ای ډېر بدنام کړي دي بنو امیہ دا د مسشقینو بدنام کړه تاریخي سشو او سدا شیعاګان نو متاثر خلک دا خبرې کوي بل پکې دی ای جی وینګز دا سړی دی ما چې حدیث باندې کار کړی دا دار ایچ ای وینګس دته وینګس ویل کی وینګ صاحب الموجم المفرس للحدیث النبویہ دا کتاب ده دا هر کتب خانه کې پروت بره مونږ سره هم پروت بیا روسته وګوره دغه طرف ته د المارو کې حدیثو کتابونو کې پروت لسته جلد ده دا د سیاستو فرست ښه یو سړی سیاستو کې یو حدیث قتل غواړي چې دا حدیث به چرته ای نو دغه فرست براله نو د دې په مدد به ته حدیث پیدا کولیش نو سونه خلک چې حدیث او تخصصات کوي کنه نو اول دا کتاب ځان سره یګدي یعنی د حدیثو د تخریج کار شروع د دغه ځای نه کی د دې کتاب او دا لیکل چا دی مستشرق د انګریز کتاب ها دغه رنګ بیا روسو دې تلخیص شوی دی علماء کړی دی دا اینوم دی مفاتیح کنوز السنه د علماء بیا د دې تلخیص کړی دی خدا کتاب ملاوی اصل شکل کی وی بل دی سمویل دا د امریکای او پادری دی دا ډیر زیات ظالم دشمن دی د اسلام ډیر زیات کتابونه لیکلي دی اسلام باندې ځای په ځای تنقید بل پکې ان مری شمل دا یو خزره عمرانیات لسانیات تاریخ مذاهب ډیره ماهره ده اقبال او علامه روم باندې ډیر لوی لیکل کړي فارسی سیندی اردو ترکی زبانونو کې دارنګ د دا انګلیش او جرمنی کې ترجمه کړي د دې اشعارو نو خو قابل ده عرب زبان ولا ورسي خدا مستشرقه دارنګ برنارد لوئس دی دا د دې دور ډیر متعصب يهودي مستشرق د په تاریخ اسلام اسماعیلی فرقو حشاشینو په دې باندې کتابونه لیکلي دي دا برحال د مستشرقینو دا سمختصر تذکره وا چې الغزو الفکری یعنی نظریاتی جنگ چې زمون خلاف شروع ده نو دا ولا سوک کوي اصل کې دا دغه مستشرقین کې د کتابونه لیکي د اسلام خلاف تنقیدونه کوي کار کوي باقاعده اسلام کې د مسلمانانو منځ کې اختلافات آغا روچته یو د مختلفو طریقو سره د دوی کاری